دغه کې خالقیت مالکیت وحدانیت پاره دلایل د قران کریم نه ابواب رسالت صلی الله علیه وسلم داوی ذکر غرض د قران کریم چې څومره آیاتونه قران کریم کې ثابت دي طرف اسماء القرآن علم غیب د ذات تباری تعالی د پاره اثبات او د غیر الله نه داغي نفي مختلف آیاتونه خزانه غیب داغي او خاص الله تعالی د اولاد د غیر الله نه نفي او د الله په طرف نه د اولاد ملاویدل دغه دي بیماری او شفا د ټولو ذکر تقریبا دیو د بنده دعا قبول واله د الله ذات دی په دې تفصیلی خبره شي وه بیا په غایبانه حاجاتو کې د غیر الله نفي دا د قران کریم د آیاتونو نه ثابت شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صاحب حمیدا د قران کریم نه تفصیلی ذکر داری هم شو قران کریم د تاریخ په نظر کې د قران کریم نزول بیا جمع د قران کریم بادوارو د صحابه کې دا غي څه کې زیاتو دا غي ذکر هم تفصیلی شوی دی پیغمبر تا په انساني جامه کې پیغمبر نه خدای جوړول دا کفر دی او قران کریم شپږمه سپاره کې سوره مائده کې آیت نمبر 72 نه تر 74 پورې دا په دې باندې دلالت کوي سوره مائده شپږمه سپاره آیت نمبر 72 سوره مائده حالت جمعی کې پنځم نمبر سورۃ قرآن کریم دی قالو چیغی وی ان الله هو المسیح ابن مریم چې په تاکید سره الله چې دی هغه مسیح ابن مریم دی عیسی علیه السلام ته خدای وی ولی ورته وی په انساني جامه کې ته خدای جوړی الله دا غي رد دې ته کې کړی وقال المسيح او واي مسيح عليه الصلاه والسلام ردا لقولهم یعنی دې خلکو د قول رد دی اوس الله فرمای افلا یتوبون الی الله افلا یتوبون الی الله فولی دی توبه کوي الله طرف ته ويستغفرونه او دی الله نه بخنه ولی نه غواړي والله غفور رحیم او الله بخون کې او مهربان دی دا قران کریم کې دا چې پیغمبر دا د انساني جامه کې خدای ویلو په صورت کې الله د هغه ترتیب په دې آیاتونو کې وکړو چې سوره مائده په دې آیت نمبر 72 73 74 کې رب ذوالجلال دا ارشاد فرمایلو چې حضرت مسیح علیه الصلاۃ والسلام زما پیغمبر او هغه په خپل باندې خلکو ته وایي چې تاسو د یو خدای عبادت کوئ مال رب دې نه جوړوي ځکه چې دا الله بنده دغسی د یو پیغمبر په کائنات کې دا نشته چې هغه د خپل بندګۍ حکم چاته کړی وي اگر چې خلق ورته منسوب کړی وي اگر چې خلق چرته پیغمبر حاضر ناظر ګڼل دي چرته عالم بالغیب ګڼل دي چرته د عبادت لایق ګڼل دي صحابه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض کړو چې یا رسول الله کچری تاسو اجازه راکړئ څنګه د قیصر او کسرا په دربارونو کې داغي خلق کی د قیصر متبع خلق د کسرا متبع خلق د فارس او دروم د بادشاہانو هغه هغه ته په سجده باندې پراتی او خپل معروضات ورته پیش کړي نو کوم مونږ له اجازه راکړو مونږ ورته سجده کوو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایلو چې نه ما ته سجده نه کوي چې چرې د سجدي اجازه د الله د ذات نه علاوه غیر الله ته د اجازه وي نو ما به هر سجدي ته ویلو چې خپل خاون ته سجده وکړي نو قران کریم دا ارشاد فرمایي چې د خپل بندګۍ حکم چری او پیغمبر اچاله نه ورکړي سورہ ال عمران آیت نمبر 79 نو پس دی مسلمانای نه دی تاسو ته د کفر حکم کوي الله فرمایي چې دا صحیح نه دی نو دا پیغمبر چری او پیغمبر خپل امت ته دا نه دی ویلي چې تاسو د الله د ذات نه علاوه زما د ربوبیت قائل شئ او ما ته سجده وکړئ دا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شان قران کریم ډیر ځای بیان کړی قرآن کریم کې ډېرو ځایونو کې د سردار کونین صلی الله علیه وسلم شان دی ومونږ په قرآن کریم کې دا منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات رحم اختیاره کې ویلي دي چې د انبیاو په دې نبوت کې بمن فرق دې چا نه راوړل دا فرق په بین احد منهم په باب د نبوت کې فرق پاندیاو کې نشي راوسته البته په درجاتو کې فرق شته هغه الله قران کریم کې ډیر زینو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سورې احزاب کې تلویتم نمبر سورت لګاو آیت راو باسي جو اجتماع سپارا سورې احزاب تلویتم نمبر آیت دوشتمه سپارا سور احزاب سلویتم نمبر آیت دا بگیر گراو برسی تینتیس نمبر صورت تے پا حالت جمعی کی حالت جمعی کی دری درشم نمبر صورت پا قرآن کریم دے دا رجال بس د څه ضرورت و سړی چې چاته وایي ته د سړو پلار مې دا اوس چاته نه وایي ته د بچو پلار مې ورته وایي که د نبي علیه السلام باره کې ویلی ته راځي نه رجالکم د سړو پلار نو خیال کې مرادي رجل سړي ته وایي که نه ولد بچي ته وایي که نه دا یې نه دي ویلي چې د بچو پلار نو وایي د سړو پلار نو دا رب ذوالجلال امت ته دا کوي چې د پیغمبر اولاد ما لوی کړی نه دی د پیغمبر اولاد ما لوی کړی نه دی بل یو رب کوي په مشرکینو باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو متبنا او حضرت زید نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته زوی ویلو لوی کړو بیا ورله واده کړو حضرت زینب سره بیا غیلا طلاق ورکړو بیا نبی علیہ السلام حضرت زینب سره واده شو نو د متمنا د متبنا باب امت توقولو چې دا متبنا حضرت زید زما زوی نه دی ځکه چې په سړو کې زما ځامن شته نه لوی او زما ځامن ماشومان وفات شوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځامنو د یو دا په اتفاق دی چې د دریو د دوو ځامنو نمونه څلور ځامنو د پیغمبر علیه السلام تاسو ته پته ده نه د یو نوم قاسم او د بل ابراهیم دا په اتفاق دی او یو نوم په دې دوه نومونو کې اختلاف دی دوه نومونو کې اختلاف دی هغه دا دی چې د یو دوی نوم اکثر مفسرین وایي چې هغه عبد الله د یو دوی نوم عبد الله او د بل نوم د بل دوی نوم چې هغه طاهر هغه ته کله طیب وی کله به وته طاهر وی او بعض مفسرین وایي چې نه تلور غامنو د یو نوم قاسم او د بل ابراهیم او د بل طیب او د بل طاهر دا دواړه قول شته یعنی په قاسم او په ابراهیم کې خو اختلاف نشته لیکن په عبد الله او په طیب کې دې کې اختلاف دی یعنی بعض وی چې عبد الله او طاهر نمونه او طاهر کله کله طیب کله طاهر وی او بعض وی چې نه طیب او طاهر جدا جدا دواړه ځامن او عبد الله نوم پکې نو نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا بچیو لیکن د سړو پلار ویلې نه دی یعنی د لوی کې د چا پلار نه نو فرمای ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله لیکن دې رسول د الله تعالی دی وخاتم النبیین دې خاتم النبیین سره فضیلت بیان کو نبیین مضافیله دی نو مضافیله کې چې څومره افراد دي نو دا مضاف دا ټول نه یو دی دا ټول کې دی یو دی نو مضافیله والے ټول انبیا درجه دي ته ورته دي چې چا ټول کراس کړو د ټول کراس کړی دي نو په اعتبار د درجه ترا په ټول انبیا باندې فضیلت او فوقیت د پدې ځای کې حاصل لري قران کریم د آیت دلالت کوي ورپسې دویشتمه سپاره هم دې ځای مخکې سوره سبا کې آیت نمبر 38 ته لغون ورشي هلته څه فرمایي اته دیرشم نمبر آیت دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او تاسو حمیدا او دغه د فضیلت په نور انبیاء باندې نو او تاسو حمیدا او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې سوره توبه آیت نمبر 128 یو لسمه سپارا هغه تم لګ ورشي یو لسمه سپارا سوره توبه آیت نمبر 128 پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نو دا اوصاف حمیده د پیغمبر شو څنګه چې د زناورو لپاره مارغانو لپاره میانو لپاره رحمت دی نو اوصاف حمیده شو کنه یو انسان د انسان لپاره رحمت نشي ګرځي دی یا زناور دې سپې چې تاسو په لار ویني نو کان ورپسې راغلی کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مارانو لړمانانو او پرون کې الله طرف ته په اجازه دا وکړه وتراجا منيرا او پرکیدون کې چراغ لتلې غلې وبشر المؤمنين زیر ورک مؤمنانو ته بان لهم من الله فضلا كبيرا چې په تاسو سره دې لپاره دا الله د طرف نه فضل لوی دی ورپسې سورې سبا هم په دې دوه اجتماع کې بارکه آیت نمبر 28 تلګور شي سورې سبا یعنی زیر ورکون کې د جنت دی یرون کې د جهنم نه دی نو اوصاف حمیده او کې دا لوی اوصاف د پیغمبر دی فرض منصبی د پیغمبر کې دی فرض منصبی چې کما دایګي پیغمبر کړی دا هم قران کریم نه دا پرې ته غیم راغلی دا سورہ ال عمران کې لور شي شلم نمبر آیت فرض منصبی چې دې نه خلاصې نشته د هر پیغمبر دا طریقه ده امتی دې کوي فرض منصبی د خلکو ته بدین رسي قران یو آیت ذکر خلکو ته رسي حدیث ذکر خلکو ته رسي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کو خود دا فرض منصبی د نور انبیاء فرض منصبی دی او د امت د بارم دا فرض منصبی دی چې دې څه ذکر د قران او د حدیث وکي هغه ودی نور ته خام کار کوي چې څه ذکرم دی وکړه هغه نور سره کوي نو قران کریم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا و تفصیل دی کې سوره آل عمران کې بیان سوره مائده ته مرشي بدمه دي پارا آیت نمبر 17 پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمایي تخل فرایض منقبیه چې تابي تباوی عمل کوا هغه خلکو تر کوا نور تا پر وردګار مسئول والکاري هغه بستا حفاظت کوي چې څوک قران وایي کنه او د قران کریم خدمت کوي ټول دنیا دې ملاوي شي ته نقصان نشي رسوله ټول دنیا دا ورته نقصان نه رسي نو فرمایي ان الله لا يهدي القوم الكافرين فتاجب دا هدایت نور کوي الله تعالی قوم د کافرانو لا اوس په ومه ذکر کې هم په دې سورې مائده کې آیت نمبر 92 تلګ ورشي ومه ذکر سورې مائده آیت نمبر 92 هغه کې دغه مضمون دی د فرایض منصبیه او د پیغمبر ا د امت وی او د پیغمبرو دا دا یو څه ټولو هاجی واطیع الله واطیع الرسول اطاعت کوي د الله اطاعت کوي د رسول واحذروا ويريږي د مخالفت پیغمبر او د الله نه فإن توليتم فجرتا مقوالو د اطاعت پیغمبر نه نقالموا انما کوئی تاسو چې خبره دا غلې نه ده علی رسولنا د رسول باندې والله يعلم ما تبدون الله تعالی علم د کوم شی چې تاسو ظاهر وي اي تظهرون وما تكتمون او کوم شی چې تاسو پټوي نو الله تعالی هر څه معلوم دي نو دا پروردگار عالم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د فرایض منطقیو کې کوم فرق کې الله یې نو دا ذکر قران کریم ان عليك الا البلاغ الله ورته فرمایي چې نشته پتا باندې مگر رسول ظاهر دي نو دا تبلیغ کول د پیغمبر د پاره فرایض دي منتوی او کرازي د پیغمبر منصب دا دی چې هغه بقا بقا دین رسي الکه زکای یا ان زکای پیغمبر به رسي په دمانه لازم دي دغه کتا څه خیال کړی دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د انبیاء او امام دی کنه کله چې بیت المقدس کې د عرش معلا ته تل او معراج النبی وشو ان لسمه سپاره کې سوره اسراء کې ذکر دی ټول تفصیلی دا چې وېشتمه سپاره کې ذکر شتا نه چې واپس راغی نو ټول انبیاء ورپسې ولاړو مونږ ورپسې کړو کنه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د منځګزارو امام دی پنځمه سپارا سورې نساء ان پنځمه سپارا سورې نساء لګراو باسي آیت نمبر 102 تلار شي آیت نمبر 102 نو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم امامت د ټول امت دا دې ځای نه ثابت دی چې الله ورته فرمایي اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه ته دې امت ته جمع ورکې ګور امتيان ډیرو د جنگ میدانو نو تو امتيان چې وایي کافرانو مخې ته تور پلاس ودرېدل پلاینونو کې او ته نبی عليه السلام په جمع کې ودرېدل خو هغه خپل جمع پیغمبر په کې وکړه پیغمبر امام پاتې شو نو دا ذکر قران کریم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امامت سورہ توبہ کې یو لکمه سپاره کې آیت نمبر 103 دی سورہ توبہ یو لکمه سپاره آیت نمبر 103 نو نه راوړل والله سميع عليم او الله چې دی هغه اوریدونکی او عالم دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم امامت دې دې کې څومره دی فضیلت ورکړ چې وې ټول امت ته په سکون قلبي ملاوي حضور صلی الله علیه وسلم د ټول امت د فیصلو امام هم ټول امت چې کومه فیصله به راتله نو هغه لازمي وه چې هغه فیصله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې د خپل وخت خاص القضات پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی سورہ نساء کی سمجھ پارا آیت نمبر 5 کا تجراو باتی انما سورہ کی آیت نمبر 5 کا په خبر منلو سره نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل وخت د فیصلو امام او قاضي هم دی آیت نمبر 105 سم لګلا شي هم په دې صورت کې آیت نمبر 105 یو سل پینځم یا د اجتهاد په طریقه ولا تکل للقائمین قسیما او مکیګه ته د خیانتګرو سره ملګری او مددگار خیانتګرو سره مددگار مو جوړیږي نو دا دې ته کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله ورته ارشاد فرمایلی دی چې مونږه څه مقرر کړی چې د خلکو په تلیو کې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم قاضی القضات په خپل وخت کې ضرور دی او قران داغه شهادت کوي د مجاهدینو چې پتالارم دی هر میدان کې چې مجاهدین بتلو نو پیغمبر رسول راوچه تکرا او تور به نه نیام نه راوي استا دال به ځان تر راواغ کو لیزه به راواغ استا بدن به زر به بدن واجولې خود به په سر کې خودو او د لختر کې پتالار با پورا بلاس باندې میدان کارزار ته وته مقاعد للقتال فمورجود جنگ کی والله سمیع علیم او الله تعالی وجود کې عالم دی دې دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دغه صحابه په مورچو کې ځای په ځای کې نول نو خو دې په تالار کې ری کې نول په خپل ټول خلاص د کور نه وځو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جهاد په میدان کې باقاعده د په تالار راي ژوند تیر کړی فقره کې بتالار او د خپل توري لاندې جنگونه کړو فتح مکه ته وګورا تبوک ته وګورا یا ذات احد ته وګورا بدر ته وګورا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ټول میدانونو کې حنین احزاب ته وګورا په ټول میدانونو کې سریه چې څومره وپاوی کې سرکار کونین صلی الله علیه وسلم په خپل باندې بتالار سورہ نساء کې آیت نمبر 84 هم دراوږي چې الله تعالی ان یکفا چې بند کړي باس الذين كفروا جګړه دار کسانو چې کافران دي والله اشد غاتا او الله دې سخت په اعتبار دې جګړې سره واشد تنکیلا او دې سخت په پوزو کې بیزوان چول په اعتبار سره چې خلکو ته پوزو کې بیزوان واچي نو تم دیږي الک بل ته وای کنه وای پوزا کې به لګوي پیزوان واچو د تنقیلا د رسل ترجمه دا غلا اگر چې تعجبا ترجمه مفسرین کوي په خپل ترجمه کې دا غلا کېل نه نکېل چې نو دا پیزوان ته ویل شي چې دا کله او تواجی کې دې رقم شي والي کله چې تاسو غوا تواجی نو غوا در نه رقوالي خريته واچو نو خرا د پیزوان نه رقوالي نو دې ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا رب الجلال د لنګر د صفات علی تعلیم هم الله په خپل ورکړي ټریننګ هم الله ورکړي سورہ انفال کې آیت نمبر 3 کا تم لګو ګورئ همدا دې پسې جوخت آیت نمبر 3 کا ته ورته قوم لا يفقهون بانهم قوم لا يفقهون ورته الله فرمایي یا ایها النبیو حرز المؤمنین علی القتال ته چرتا تو شل کسان وی او صبر کوون کی وی نو دا په غالب وی په دوه سو کسانو د کافرانو باندې ځکه چې دا غي هیڅ تاسو مخکې نشته او که چېرې تاسو کې تل کسان وي نو دا به غالب وي په زر کسانو د کافرانو باندې تاسو شلوا تاسو تل کسبا په زر د کافرانو یعنی یو بلک باندې تاسو ځکه چې کافرانو قوم کویږي نه او تاسو مؤمنان یې تاسو کویږي نو جرنیل د صحابه چې دی غلا الله تربیت یعنی ټریننګ ورلا الله ورکړي مشکونه د جنگ چالو دی پیغمبر لا الله ټریننګ ورکړي نو هغه ټریننګ بیا په کار راغی خلق عظیم د پیغمبر الله قران کریم کې کوي چې د پیغمبر څنګه اخلاق تلورمه چې پارا سورہ ال عمران آیت نمبر 159 تلورمه پارا سورہ ال عمران آیت نمبر 159 Thank you. خلق عظیم د پیغمبر لکه آیتی تی دیتی نه چاته پوسو کړو چې د پیغمبر اخلاق څنګه وي وقلقه القرآن پیغمبر اخلاق قرآن فاذا عزمت فكجرتا عزم وکړو لك اراده وکړه نو فتوکل علی الله توکل کپا الله باندې ان الله يحب المتوکلین فتاکید تر الله تعالی خوخی توکل کوونکو لرا نو پیغمبر ته وی چې نرمي دا نرمي چې د داخل کې عظیم د پیغمبر دی دا اخلاق د پیغمبر دي چې هغه څومره نرمي کوي دومره نرمي بل څوک نشي کولی سورة توبه یو لسمه سپاره کې 128 نمبر آیت تم لګ ورشي سورة توبه یو لسمه سپاره 128 لقد جاءكم رسول من انفسكم فتاكي ترى راغله تاسو لا داسې رسول من انفسكم چې د جنس تاسو نه دی عزيز عليه ما عنتم ګران د تاسو باندې کوم تکلیف چې تاسو ته ورسي حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم حريص په تاسو باندې حریص دې پتا سو باندې په مؤمنانو باندې بارک بین مهربان او رحم کوونکی دی تاسو په فائدہ باندې حریص دی نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق دي چې په امت باندې داسې مهین دی لکه قران کریم کې راغلي ذکر کړي ولکمه چې پارا سورې انبیاء کې ایت نمبر 107 تلګ ورشي ولکمه چې پارا سورې انبیاء ایت نمبر 107 دا وما ارسلناك الا رحمتا للعالمين نظر علی جنب تعالی را مگر رحمت د پار د عالمینو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې تزناورو پمارغانو پمیانو په دې ټول باندې مېنه او دې د پار رحمت ته نو د امت د انسانانو لپاره رحمت نه امت انسانانو باندې مهندیا زیاته نشوه دې کې دغه ثبوت دی چې په دې ټول باندې مهند دی او ټول لپاره رحمت دی نو د امت انسانان چې پاغي ایمان راوړي دې لپاره مثلا رحمت دی پیغمبر دا چې سوره قلم یو کم دې سم ستاره آیت نمبر 4 التم لګوش عظیم ډیر بلند و بالا ته وي نو الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې ته په داسې اخلاق باندې منوري چې هغه عظیم دی او چت دی هغه اخلاق د بل جانش ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا الله دا چې اخلاق ورکړي دي د قیامت پرځ باندې ټول انبیاء په خپل امتونو باندې گواهان وي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما خپل امت باندې گواہی ندی ذکر تاسو یو ځل کتلو یو ځل کتلو کنه ان ارسلنا کا شاهدن کی کوم څنګه ذکر دی په سوره نحل کې چې تاسو وګورئ سوره نحل آیت نمبر 84 او 89 آیت نمبر 84 نواسی دغه کله وګورئ د نور انبیاء گواہی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم گواہی ونده ځان له کومه سپارا خیال دی ورکا نه به دوی توبه قبول شي نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د گواهی غ ذکر چې هر امت باندې خپل خپل نبی گواهی نو ته په دې امت باندې خامخا گواهی د دې ذکر قرآن کریم دی د سورې نحل کې او دا آیت نمبر صورت کې دی آیت نمبر 38 کې موږ وګورئ نو په دې کې تاسو تبيان او هدن او رحمت او بشرا د قران کریم نمونه په اسماء القران کې تاسو هغه کتلو کې خیال کې مرادي نن دا دې درې مورز دا دا موږ خیال کې دا یت نمبر 80 کې ده ایت نمبر 80 نواسی د سوره نحل دې کې تاسو د قران کریم اسماء القران کې کومو پرمبنه ورځ باندې نو هغه په کوم تاسو کتلی او دې ځای کې د پیغمبر د شهید صفت چې دې په گواہی وجنا به شهیدن علی هؤلاء او من بذرزولی تعالی گوا او دې ټول باندې نو دا الله دې ذکر کوي دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت په نور امتونو په ورځ د قیامت گواهی په وجه دې قران باندې دا امت دا امت با په نور امتونو باندې په ورځ د قیامت په بلا امت گواهی کوي سوره بقره آیت نمبر 142 43 زمستارا دالتا سره وو نو دې ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت با په ټول امتونو باندې گواہی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با په دې خپل امت باندې بیا گواہی په چا به گواہی په دې خپل امتیانو باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تورز د قیامت دا به گواہی معجزہ د انبیاء فعل اختیاری نه دي معجزه ٹھیک شو معجزه د انبیاو ډېر اختیاري دي لکه څنګه دا نشي ویل چې نبی په زور باندې خپل معجزه په خپل چلولې ده نه معجزه درب ذو جلال د طرف نه دین دی په لاس د نبی باندې هغه تعبیری او دا غي ذکر قرآن کریم کوي چې دا سورہ انعام هم ذکرہ دا معجزې د الله سره دي وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون چې هغه نه راشي نو دوی وما يشعركم دې نه پوي انها اذا جاءت لا يؤمنون چې کله دا نه راشي نو بیا به ایمان نه راړي او اته مطالبه دې کې خدا کو الله سره دي پیغمبر سره نه نو الله دې نتیجې ته ټوکر چې معجزه فعل نبی نه لري کاری نبی دے او فعلی نبی نه دے ځکه چې په دې کې اجازه در رب ذوالجلال صادر کول در رب ذوالجلال د طرف نبی د لاس د نبی نبی لاس د نبی نبی د اوصاف د نبی نبی دغه کې د جوارح د نبی نبی خدا کوي الله تعالی کوي الله تعالی نو په دې وجہ دا پیلي اختیاري د نبی نه معجزه نو چې تابعین کم ځای کې څنګه تفسیر کړی نو موږ به هغه چې تفسیر بیا هغه ځای کې کو چې تابعین څنګه تفسیر د قران د دغه کړی د آیت کړی نو موږ به هغه چې کو دا دې ته تفسیر القرآن به اقوال التابعین ویل شي یعنی تفسیر به قرآن کریم یا تو دا قرآن کریم نو بیا به موږ ذکر کوو الته موږ حدیث ته رجوع نو الته به حدیث نه معنا راوال نو هغه تشریح به وکړو دې ته ویل شي تفسیر القرآن بالحدیث کچر په حدیث کې یو آیت تفسیر نه ملاوي نو بیا به څه بیا به موږ قول د صحابي تفسیر القرآن به اقوال الصحابه بیا به د قرآن د آیاتونو تفسیر کوو خو قول د صحابي باندې به کوو د صحابي د قول په مناسبت سره صحابي نه به تاسو کو چې د آیات تفسیر څو نو دیتا تفسیر القرآن به اقوال الصحابه ویلي او یا با تفسیر القرآن به اقوال التابعین وی د تابعینو چې څنګه تفسیر دا غي کړی وی نو هغه نه به تاسو کو چې د آیت تفسیر مونږه سو او دین علاوه چونګي قران کریم کې نصوص اربعه دي څلور نصوص دي کنه دغه چې تاسو چېرې سوچ کړی وي نو قران کریم چې کله وګوري نو په قران کریم کې اقسام چې دي نو هغه اته دي د قران کریم خپل اقسام چې دي هغه اته اقسام دي نمبر 1 دې کې به اوامر وي امر نمبر 2 نهي به پکې وي امر به پکې وي او نهي بعضی آیاتونو با بعضی آیاتونو با د اوامر وی بعضی آیاتونو با د نواهی وی پاره کې به نه وی او بعضی آیاتونو چې وی پاره کې با وعد وعدی وی وعده لدا وبشر المؤمنین الذین وبشر المؤمنین الذین لکه یو ځای کې چې قرآن کریم کې امر دی چې بل ترمذی سوزی بل او پیتی جی بل سوزی بل او پیتی جی مرد بولن راضی همیشه او کور کی سوزی دن کی وی نو دا وعید چې د پار کافران او بعد قران کریم کې پنځم ته تمثیل هغه صفات دي صفات نحن نقص عليك احسن القصص قال يا بني لا تقصف رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الأحاديث الكريم في پینزا اقسام أوامرك ذکر به پکې د ناسخ او د منسوخ وي دا سوره فاتحه دا په دې ټول قسمونو باندې منقسمه ده څنګه الحمدلله په دې کې الحمدلله کې نه په دې کې اشاره حمد تبارک تعالی ته ده نو اشاره حمد الله تعالی یعنی امر دې چې ثنا الله بیان کا نو د سنا د نه بیانولو نهي پکې ضد د هغې خامخا راغی تاسو منطق کې ویلي دي چې یو شی موجوده د هغې نقیص چې وي نو هغه فرید مخالف وي د شی موجوده نقیص چې وي فرید مخالف وي نو د امر فرید مخالف نه دی که نه نو د سنا فرید مخالف چې دی نو نه سنا کول دي نه تعریف کول دي نو دا د الحمد چې کومه سنا ده نو د دې خو امر دی دا کو امر دے الحمد اگر چې مبتدا خبر ہے په حیثیت دا امر کر دے چې الحمد تو چنا صفت کې نو تل امتنا کې نو دا امر دے صفی طور پر کې امر را دے او دا امر ضد کې دے نه دا نو نهي او امر په دوار راغله په الحمد کې اوس ورپسې رب العالمین رب العالمین پرورش کون کې د عالمین ولې څوک لکه دار چې خپل یو واقعي لري چې الله زمکه داسې جوړ کړی و اسمان یې داسې جوړ کړو مرغه یې داسې جوړ کړی و او دغه انسانان یې داسې جوړ کړو نو دا خدای کې راغی مالک یوم الدین په دې کې وعده او وعید دواړه دي مالک یوم الدین کې وعده او وعید دواړه دي امر نه دي فتت وعد وعید دې قسمونه خورا غلطه مالک یوم الدین کې امر او دا وعد او وعید دواړه څنګه راغلي نه مالک یوم الدین صرف په مالک یوم الدین کې وعد وعید څنګه راغلي اپ دې دا راغلي چې مالک دروازه د جزا ده نو چې جان یې کړی وینو دا به جزا جنت ده او چې چا بدی کړی وینو دا به جزا جهنم ده نو د نیکه والا جزا جنت شو نو دا وعد شو او د بدای والے جزا جهنم شو نو دا وعید شو دا ور دې یاد خبرې دا ځان سره دې په پخې پولی کې ځان سره په مالک یو دین کې وعد او وعید دواړه څنګه راغله دا په کې دا راغله چې روز جزا دا غي مالک دی نو په روز جزا به وعد کو وعید وي وعد بداوي چې چا نیکی کړی وي هغه د پاره جنت ته دام جزا ده دا جزای جزا د خیر دا او چې چا بدی کړی هغه لپاره د جهنم وي نو دا جزا د شر شو جهنم ته تل شو نو دوارا وعد او وعید دوارا په مالک یوم الدین کې راغی اوس ورپسې صراط المستقیم صراط المستقیم لا را تدی غو کئی اللہ دور تدی من صراط المستقیم دا دا امثال امثال صراط المستقیم لار دو نیغلار نو نیغلار یو مثال ورکو دا امثال نشو چنی غلار راتو کے صراط المستقیم دا امثال او اوس صراط الذين انعمت عليهم انعمت عليهم لار دا کسانو چې تاسو انعام کړی دی ګوره اشاره سره دې ځای نه ناطق ثابت شوای څنګه تاسو وایي ناطق څنګه ثابت شو چې تاسو انعام کړی دی صحابه دي پیغمبر او داغه صحابه دي نو پیغمبر او داغه صحابه له چې الله کوم قران ورکړی دی دا ناطق کتاب د ټول کتابونه دې منسوخ کړی دي نو ناطق کتاب څه کنه نو انعمت علیهم نه ناطق بل خود به خود ثابت شو دا مولي کې ځان غیر المغضوب علیهم الله فرمایي غیر المغضوب علیهم نه لار دا کسان چې غضب کړي شوی د پاغي باندې او چې غضب کړي شوی د پاغي باندې نو د هغه باندې غضب ولې شوی د دیني منسوخ دی نو منسوخ ته اشاره په غیر المغضوب علیهم کې وشوا ولا الضالین الضالین کې مو چې نصاراو يهوديان کې مراد دي نو په دې کې معلومه ده شوا چې دا د منسوخ ذکر دی دا د منسوخ ذکر دی نواهی ته چې څومره دي هغه پکې 1000 دي دا دي کنه اوامر 1000 نواهی پکې 1000 او په قران کریم کې دا وعد آیات الوعد څومره دي او آیات الاوامر دا پکې آیات امر پکې 1000 دي آیات نهی پکې 1000 دي او آیات وعد پکې څومره دي 1000 آیات نهی پکې څومره دي دام جلد دی ایک هزار دی او دغه چې آیات علت 250 او حرمت 250 آیات تشبیه تطبیع دا قوشو نو دا ټول څومره شو 6600 6600 او دا شپېته شپږ شپېته آیاتونه آیات متفرقه دي قران کریم کې نو دا په قران کریم کې ټول 6666 آیاتونه شو په قران کریم کې کوم راغلي دي 6666 آیاتونه شو ټوټل دغه کې قران کریم کې دا سوره فاتحه دا رب ذوالجلال په نور سورتونو باندې ولې مقدم کړه سوره فاتحه په نور سورتونو ولې مقدم کړه د دې فاتحې نه ټول ترتیب ګډوډ شو وای څنګه سورې فاتحه کو د نزول په اعتبار سره پنځم نمبر سورۃ د قران کریم دی سورۃ العلق لومبه سورۃ ته مدثر ته مکه دی مزمل ته مکه دی دا سورتونه دې مکه دي د سورې فاتحه کو پنځم نمبر دی د سورې فاتحه ولې الله تعالی مکه کړه د دې وجه ده سورۃ الفاتحه دا د قران کریم دا نچور دی نچور اختصاری صورت د ټول قران خلاصه سورۃ الفاتحه سورۃ الفاتحه د ټول قران کریم خلاصه ده په قران کریم کې مضامین چې دین هغه کلول دي په قران کریم کې سورۃ فاتحه کې دا اجمال د ټول قران کریم دی باقی قران تفصیل دی اجمال خامخا مقدم وی تفصیل باندې لکه متن کې شرح باندې دغه کې دغه چې په قران کریم کې څلور مضامین دي قران کریم کې څو مضامین دي لومبنه مضمون د خالقیت د باری تعالی د ټول قران کې لومبنه مضمون خالقیت د باری تعالی دویم مضمون په قران کریم کې تربیت د باری تعالی دی لومبه مضمون د خالقیت دی دویم مضمون د تربیت د باری تعالی دی او دریم مضمون په قران کریم کې د برکت دی څلورم مضمون د قیامت دی څلورم مضمون د قیامت دی او قران کریم هم دغه څلور حصے دی څنګه مضامین یې څلور دي ربني مضمون کې خالقیت د باری تعالی او ربني مضمون د قران کریم سره خالقیت د باری تعالی دیم مضمون تربیت د باری تعالی دیم مضمون برکت د باری تعالی څلورم مضمون د قیامت په قران کریم کې څلور مضامین دي نو دې څلور مضامین قران کریم څلوري کې کړل چې څنګه مزامین په کې څلور دي دا چې قران هم څلور هي دي لومړی حصہ د قران کریم چې دا هغه د سوره بقره نه واخلي لومړی حصہ د قران کریم د سوره فاتحه نه تر سوره انعام پورې په دې کې خالقیت د باری تعالی تو دلایل سورہ فاتحه نه تر سورہ انعام پورې په دې کې رومنه مضمون دی خالقیت د باری تعالی او دویم د سورہ انعام نه تر سورہ کهف پورې سورہ انعام نه تر سورہ کهف پورې په دې کې د سورہ انعام نه سورہ کهف پورې تربیت باب دی دا د تربیت باب دی دا تربیت د باری تعالی دې کې خالقیت دې کې تربیت دغه کې د سورې کهف نه روان شي په قران کریم کې انو د مضمون د تربيت د سورې کهف نه پس دغه شروع شي د برکت تر سورې سبا پورې سورې سبا تر هغه پورې مضمون د برکت چالو شي او دا غي نه پس مضمون رابع کې د سورې سبا نه تر آخر قران پورې هغه مضمون د قیامت ته هغه مضمون د قیامت ته اوس چې دا کوم څلور مضامین د قران کریم دي خالقیت تربیت برکت قیامت څلور مضامینو کې بات دي کنه قران کې تر سورې انعام یو بات چلی سورې کاف پورې بل چلی سورې سبا پورې بل چلی اخر قران پورې بل چلی فاتحین تر سورہ انعام پوری دا خو خالقیت د باری تعالی د دې مضمون چلیږي او بیا د سورہ انعام نواخلی تر سورہ کهف پوری دا تربیت چلیږي د سورہ کهف نواخلی تر سورہ سبا پوری په دې کې برکت چلیږي د سورہ سبا نه تر اخر قرآن پوری دې کې څه چلیږي دې کې د قیامت باب چلیږي نو دغه چې سوره فاتحه هم په څلورو څلور واره مضمونونه په سوره فاتحه کې هم دي دا په دې کې موجود دي خالقیت او الحمد لله کې الحمد لله کې خالقیت دی وای څنګه ځکه چې دې ځای کې من الله الحمد لله الحمد للخالق دا الله مراد خالق دی الحمد للخالق انو د خالق د پاره ټول ثنا صفات د چار پاره خالق د پاره نو خالقیت په سوره فاتحه کې صرف په دې الحمد کې ثابت شو په الحمد کې دې ثابت شو ولی زګه جلا لله نه مراد خالق دی نو دا د دویم مضمون یعنی مضمون د تربیت رب العالمین کې اوس سوره فاتحه کې دغه څلور مضامین دي قران کې خو به موږ ذکر کوو چې د طالبیت مضمون چې دی دا د سوره فاتحه نه تر سوره انعام پورې چلی سوره انعام نه پس تر سوره کهف پورې د تربیت مضمون چلی د سوره کهف نه واخلې سوره سبا پورې د اجتماع سپارا دغه د برکت مضمون چلی د سوره سبا نه واخلې تر اخر قران پورې د قیامت مضمون چلی تاسو معنی کړه او په فاتحه کې الحمد للخالق د خالقیت مضمون پرمبره جمله د فاتحه کې راغلي چې دا اجمال د قران دی اجمال د قران د ټول قران تفصیل دی نو په الحمد کې خالقیت مضمون راغلي الحمد لله ای الحمد للخالق رب العالمین رب العالمین کې تراغلو تربیت رب دې رب تربیت کوونکی دوی کنه بلکې رب نشي بچا ته رب د الله نه علاوه نشي ویلې په مجاز کې ویلې شي لکه څنګه چې عبد المطلب د نبی عليه الصلاه والسلام لیکو د ابراهه دربار ته راو وختو او د تخت ور لا ابراهه را پاتې ورته وی ځوان مشره څنګه راغله ډېر د احترام کو ورته وی زه خپل وکانو په راغله وی هما مستاجر قدر کو چې تبه کعبه باره کې راغلي دي د روحانو ذکر کې هغه ورته وی انا رب الابل ورب الكعبه انا رب الابل ورب الكعبه موجود ده رب پرورش کوونکی د روحانو ځان یې په راغلي مو د کعبه رب خپل خپل به تفوت کوي رحیم الدنیا ورحمت رحمان الدنیا ورحیم الاخره رحمان په دنیا کې او رحیم په آخرت کې نو دا چې ده دا د برکت مضمون په دې دوه نور لفظونو کې راغی او په دې ځای کې دوه صفاتونه دي د برکت د دوه قسمه دي برکت دنیوي برکت اخروی د برکت مضمون چونکه دې د قران او برکت په دوه قسمه دي آیا برکت د دنیا او برکت د آخرت نو دې ده کې برکت د دنیا هغه د رحمان نه ثابت شي برکت د آخرت د رحیم نه یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخره الله دنیا کې رحمان دنیا کې مغفرت راکړي او اے رحیم په آخرت کې مغفرت راکړي نو دا رحمان الدنیا ورحیم الاخره نو د برکت مضمون چې هغه دوا ځای دوه صفاتونو سره موضوع وو دا غي ذکر مو شو نو پر رحمان کې اشاره دنیا ته پر رحیم کې اشاره برکت او پروي ته دا لکه خلق یا رحمان الدنیا و رحیم الاخره تلور مضمون مضمون د قیامت کې هغه په مالک یوم الدین کې راغی لکه د اوبو برابرېږي الله طرف ته نو دا مضمون د قیامت راغې په مالک یوم الدین کې نو مزا مزامین اربعه چې کوم ټول قران کې دی هغه مزامین اربعه راجم جو په فاتحه کې نو دا نقشه اجمالیه د قران دا فاتحه بیا موجوده ده په تسمیه کې ولی په نوم د الله راځم ځکه چې خالق نه غل پیدا کړی هغه انو دې دې کې پکې راغې خالقیت مضمون د خالقیت پکې راغې ته پکې راغلو مضمون د خالقیت انو چې خالق د تربیت باندې کار کوي چې خالق لري تربیت باندې کار کوي چې دیوال جوړ کې دا دیوال خپانه کوي په دې کې کنه بیا ګوري ورته تو کې راوړو ورځي کور جوړ کې ختمانه وي تکه نو چې خالد هغه شنو تربيت ور سره دیني تور خام خاراره نو دوار مضمونه صرف بسم الله تعالی دوار مضمونه خالدیت ور سره تربيت دا بسم الله تعالی نو ور سره لازم شو لکه مفسرین یو مثال ورکړي وایي چې سړی قوام دین به ورله خامه کار خروان او اسباب به ورله خامه کار بغیر اسباب ته په بربند اقرب نه توري کنه او چې اسباب ورته نو په اسباب باغې باندې نه کوي کنه نو دې ځای کې چې کله دغه تربیت خالقیت د باری تعالی دی نو تربیت کا مقاله ده نو الرحمن الرحیم برکت پکې راغی د برکت مضمون په دې ځای کې راغی او د برکت په دې مضمون کې دا برکت په دوه قسمه شمار کړی دی برکت د دنیا او د آخرت نو برکت د دنیا خو یا رحیم یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخره نو کاوی کې ضمنی طور قیامت هم راغی مضمون د قیامت مضمون د قیامت پکې ضمنی طور راغی نو په بسم الله کې څلور واړه مضامین راغلي استعانت ته ټولو کې غواړي پر دا الله امداد غواړي نو بعد استعانت ته نو تبو ور سره وایي مضمون رابع قیامت کې دی هغه په دې ټولو کې دی نو تبو وایي چې خالقیت او تربیت برکت او قیامت ټول په هر باب کې موجود دي څنګه چې دا باب تسمیه کې استعانت لپاره دا نو په دې کې سورة الحمد دې سورة الحمد دا دویم نومي سورة الحمد ولې مفسرین وی خره حضرت لاهوری رحمت الله علیه دا تفسیر کړی دا حضرت لاهوری رحمت الله علیه احمد علی لاهوری رحمه الله تعالی د کوم په تفسیر باندې کې د دارلعلوم دیوبند شیخ الحدیث او د دارلوم دیوبند هغه محدث اعظم چې ټول دنیا یې وسمني حضرت مدنی رحمه الله تعالی حضرت انور شاه کشمیری رحمه الله تعالی حضرت مفتی کفایت الله رحمه الله تعالی دا ټول چې ودی په دې باندې تقریظات د په تفسیر باندې لیکلي دي نور په ډېر غټ غټ کابینو لیکن دا دې خدا دې چې دنیا یې پیژني او دغه چې حضرت ابو الحسن علی نذیر رحمه الله تعالی د ټول بلاد کل کړی نو دې ځای کې هغه وایي چې د فاتحې دویم نوم چې ده انو هغه الحمد سورۃ الحمد ولی ابتداء د حمد نکیږي ابتدائی دا حمد نکیگی نو سورة الحمد ورتذکوی درین نمی ام القرآن یا ام الكتاب ام القرآن یا ام الكتاب انا دا نمی ورلولی خیلی دا قرآن مور یا دا کتاب مور دا زکا چې کتاب په خیال کړئ نو په ټول ابدا یادونه دي او ټول قران د دینه پور شوی دی ټول قران کریم د دینه پور شوی دی نو یو څو آیاتونه دي هغه اجمال دی ټول قران ګوره توحید د باری تعالی رد مشرکین رد مشرکین رد معتزله او هغه په دې فاتحه کې د نور دور کې چې دې معتزله راوتی دا د په ځای نه چې عرب راړه کې ګډ وډي نو دا ټول په دې کې شامل دي انو دې ځای کې قران کریم کې دا فاتحه چې کې دا اجمال له نور قران تفصیل کوي نو دا مور د قران دا ځکه ورته ام الكتاب یا ام القران نه نشي او څلورم دې سبع مثانی دې سبع مثانی اگر سورہ حجر آیت دې سوال دې چې پاره قران کریم ورته دا نوم تخپل راځي ولقد آتيناك سبعا من المثاني پنځم نوم د فاتحې چې دی نو دې ته وافیه ویل شي وافیه که تاسو خیال کړی نو هر صورت په قران کې په مونږ کې خلق تنیم ګړي وای ته پوره وای تنه درې آیات وای تنه شپږ آیات وای او فاتحه پوره وای کله پوره نه مونږ دې نه کیږي مونږه نکی لا صلات الا بفاتحه الكتاب چې منفرد وي یا امام وي که مقتدی وي نو بیا قرات الامام قرات للمقتدی ان دې ځای کې دا بل خبره ذهن کې بقا ټول غواړي دا خبره هم ذهن کې بقا ټول غواړي چې سورۃ الفاتحه سورۃ الفاتحه واقعیا ورته ذکر وی چې دا ذکر کوي پورا پورا ویل شي په مونږ کې او بل شپږم نو میره کافیه کافیه ان ادا سورۃ الفاتحه شفاء لما فی الصدور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایي چې دا سورۃ فاتحه د هر مرض لپاره کافی ده نو هغه ورته کافی ویلي دي کافیه نو یې ځکه ده دغه چې وکړو مې ده سورۃ الکنز سورۃ الکنز دا ولې سرکار کونین صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خبره باندې ارشاد فرمایي بلکې فاتحه الكتاب د فرق نه علاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ارشاد فرمایي چې الله تعالی د عرش د خزانو نه د سورۃ الفاتحه یو خزانه ده دا الله د عرش د خزانو نه دا یو خزانه ده نو ځکه دې ته سورۃ الکنز هم ویل شي سورۃ الکنز کنز خزانه ته وایي اتم نومي سورۃ الشفاء سورۃ الشفاء شفاء ورته ولي وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دلته کې نه آقا ارشاد فرمایي چې د مرګ نه علاوه سورۃ فاتحه د مرګ نه علاوه د هر مرض علاج دی د مرګ نه علاوه د هر مرض علاج دی نو دا نهم نمبر نومې چې سورۃ الاثار سورۃ الاثار د اساس معنی بنیاد دی او دا صورت د پوره قران کریم بنیاد دی د پوره قران کریم بنیاد د دغه ورته صورت الاساس دی او دا درې او دا نهم نوم چې دی دا د دې تر پالپاز کې فرق دی یعنی مطلب د دوارو یو د درې او د نظم نو دې په الفاظو کې له غونډه فرق دی ته ام الكتاب دلته اساس الفاظو کې فرق دی کې بنیاد اساس او مور دا ټول یو معنی لري نو دا د سورۃ الفاتحه نه نمونه بیان خلاصه د مضامینو د فاتحه تدا خلاصه د مضامینو یې دي سورۃ الفاتحه ټول قران کریم کې چې څومره مضامین دي دا دې اجمالی نقشه د سورۃ الفاتحه کې موجوده ده دا عقاید اسلامیو اصل الاصول درې عقیدې توحید رسالت او قیامت د مذهب اسلامی عقاید اسلامیه د دې اساس او بنیاد درې خبرې توحید رسالت قیامت د الله وحدانیت منل لازمی د پیغمبر رسالت منل لازمی او قیامت منل لازمی قیامت منل لازمی نو دا درې خبرې چې دا لازمی خبرې دي توحید رسالت نعمت په مکی زندګۍ کې دیار لکاله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منافقین او کفار دا د غدری عقیده به ورته کولی او دا یې باندې باندې خپل کړی د دریا عقیده توحید رسالت او قیامت د دې خلاف کوم شکوک او شبهات بوزاري هغه ورته ختمول چا به د توحید د عقیدې رد کولو د الله پیغمبر به ورسره مباحثه کولا او دا هغه رد به ختمولو جواب به ورکولو چا به دې خلاف اشکال کولو دا غي جواب به ورکولو د وحدانیت باره کې یا د رسالت باره کې یا د قیامت باره کې کله چې موږ دا چې ریزه ریزه شو موږ بیا په نوی خلقت باندې الله راوچتې دا به څنګه کیږي چې دا چې زری زری شو نو څنګه راوچتېږو دا غي جواب قران کریم ورکړو قران کریم خپل رسول کتاب پوری دی موږ دې جواب کړو نو قران کریم دې جواب غوی ورکړو چې آو ته تاسو زری زری شي په هر ځای کې الله بمراولي چې په هر ځای کې الله به تاسو راولي خامخا میدان محشر کې به مراجعه کوي نو دې ځای کې د عاص بن وائل دا اعتراض دا د قیامت پر ورځ باندې الله تعالی دا عظیم جواب ورکړي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه چې شکوک او شبهات دې بکم کېدل نو دا غي جواب به ورکو او دې منلو والے ته به د خیر او نه منلو والے ته به د سزا ذکر ورکو نقد دیم مقصد د قران کریم د تعلیم نه دا معلومیږي چې هر مسلم کلمه وو د خدای د برګزیدا بندګانو په نقش قدم باندې چې دی چلول او د بارګاری الهینا مرتوب اړتای چې کبیری د هغه د لارې نه اړول دا چې دا د زندګۍ مقصد دی اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر دا الله د مقربین بندگانو په لار خلق بوتلل او د پلیت خلقو د مردود خلقو د لار نه اړول کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر خلقو ته به حکم کوي او د بدای نه منع کوي هغه ټول مضامین د قران تلور واړه پکې دي لیکن عجیب خبره چې د الله د نیکوکارو بندګانو کلار اصل انعمت علیهم او د بدو خلقو د لارې نزان منې کول چې هغه یهود او نصارا دي مشرکین دي نور خبيثان دي نو دا غیم په کې ډېر عجیب انداز تر چې غیر المغضوب علیهم په سورې فاتحه کې دغه مضمون ډېر کلکوالي تر په مستقل مضمون راغلی دی نو سورۃ الفاتحه د قران کریم اساس او بنیاد او د قران کریم لومبني سورۃ په اعتبار د حال کې جمعي ترا نه په اعتبار د ترتیب نزولی ترا ترتیب نزولی کې پنځم نمبر سورۃ ته او په دغه کې ترتیب جمعي حالت جمعي کې ورته ویل شي نو باغې کې دا د قران کریم رمبنه نمبر صورت دی نو فرمایي الحمد او دا الحمد چې ده په شروع کې الف لام دی په شروع کې الف لام د پاره د تخصیص دی الحمد لله دې باره کې د ابي ابن کعب رضی الله عنه نه امام احمد رحمۃ اللہ علیہ په مسند کې دا حدیث راغلی دی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زما قسم دې په غزاد چې زما ځان زما وجود دا په قبضه کې دی الله تورات انجیل زبور ندی نازل کړی نو قران په دې کې د سوره فاتحه او د آیاتونو ندی نازل کړی او دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته دا اشاره کړی دا صحیح بخاری کې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې لأعلمنك سورة هي أعظم السورة هي أعظم السور في القرآن الحمد لله رب العالمين هي طبعا من المثاني والقرآن العظيم والشافية والوافية والكافية والقتاب والحمد وقد عدد دا دا جده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا تاسو ته یو صورت هم چې هغه یو اعظم صورت دی په صورتونو د قران کې د قران په سوراتونو کې اعظم ترين سورت کې چې هغه فاتحه ده بیا ورته پیغمبر شافعي ویلي دي ورته واقعي ویلي دي ورته کافي ویلي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته تاج ویلي دي او بیا دا ویلي دي چې دا دا دا نمونه ورلې دي امام قرطبي رحمت الله علیه څنګه چې حضرت لاوری رحمت الله علیه یا ابن کثیر رحمت الله علیه دې ټولو دې ټولو چې نو دی ورلهم دغه نمونه ټول بیان کړی دي البته قران کریم کې وا بعض ځایونو کې اسرایلی روایت راځي زمونږ او تاسو د اسرایلی روایت تر تکار دي اوبه نه بیان ځکه چې قران قران په خپل حل کړی وي یا حدیث قران حل کړی وي یا قول د صحابي حل کړی وي یا قول د تابعی حل کړی وي انو بیا هغه کې خبره نشته د هغه نه موږ دا کوو د هغه نه موږ معلومه او د هغه مطابق په تفسیر کو هم د اسرائیلی روایت ضرورت نشته کڅو کې بیانې هم پیرات کو ٹھیک ہے نو دې ځای کې اوسه دغه حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفت التفاضیل کې ده ان هغه فلسفه صفه کې جن نمبر 1 کې دولس نمونه د سورې فاتحه ذکر کړی دي دولس نمونه د سورۃ الفاتحه او دې ځای کې سورۃ الفاتحه درې دې ده سورۃ الفاتحه دوی دې ده درې دې دا سورۃ په دریو حصو باندې منقسم ده کبھی کبھی داغه وحدانیت داغه تخلیق داغه ربوبیت داغه مالکیت داغه رحیم کریم صفت داغه تواب قدوس صفت دا صرف په دې درې آیاتونو کې دغه ذکر کیږي الحمدلله بسم الله الرحمن الرحیم وی بالکل اخر صحیح دی کړم دی بسم الله الرحمن الرحیم ا شروع کوم په نام د خدای چې هغه بخون کې مهربان دی دې کې دا بسم الله الرحمن الرحیم کې با جاره ده اسم بسم الله تلاوت کوم په نوم د الله باندې چې هغه بخون کې مهربان دی اشراو شروع کوم بسم الله په نوم د الله باندې چې هغه بخون کې مهربان دی اب تدعو ابتدا کوم په نوم د الله باندې چې هغه بخون کې مهربان دی دیواله دی دا به څه پوهې شي چې د بسم الله الرحمن الرحیم ابتدا بالبا محل د عربي کلام د پارا د جنس نه مغت دیش د پارا د عهد نه مغت دیش بیا په عهد کې دوه قسمونه دي عهد ذهني عهد خارجي دوه د پارا مغت دیش په دې صورت کې آیاتونه چې دي هغه صرف او صرف وو دي رکو پکې یواده سورۃ الفاتحه مکی سورۃ مکی سورۃ ناسخو د پاره د تیر شو ټول کتابونو د قران کریم ناسخ د ټول کتابونو لپاره او نور کتابونه چې دي هغه منسوخ دي نو بسم الله فنم دا الله ترى الذي جعل القرآن ناسخا للكتب السابقة چې ګرځول دې قرآن لرا د کتب سابقو د پاره ناسخ الرحمن باعطاء الرسالة رحمان ولی دی عطا کړی د رسالت او نبوت نبی علیہ السلام تا او بشارت په وعدو سره او يرول د عذابونو نه دای پیغمبر لور کړی دی الرحیم علی المؤمنین باعطاء الايمان رحیم دی ولی ولی په مؤمنانو باندې ولی چې دې ایمان ورکړي الحمد الف لام د پارا د استغراق بوال د پارا د استغراق نو موږ ویلو چې دې دې کې سورۃ الفاتحه منقسمه ده لومړی ته الله پورې خاص ده ځکه دې کې ټول تناسب د الله دی تقریب د واری تعالی رحمان صفت رحیم صفت رب صفت او د ثنا صفت او دغه چې د ملکیت صفت دی او د دین صراط الذين انعمت عليهم پورې شپږم نمبر آیت دی غیر المغضوب نه آیت بدلیږي ورکا نو په دې شپږم نمبر آیت پنځم شپږم وم دا درې آیاتونه دا د بنده لپاره خاص دي ولی دې کې بنده د الله نه سوال کوي او د سوال هغه انداز بنده چې به اختیار کړي او تعالی کوي ټول ثنا صفات لله د پاره دا الله دی رب العالمین چې رب ورش کوم چې د عالمین دی الرحمن الرحیم بخون کې مهربان دی الرحمن الرحیم رحمان دې په دنیا کې او رحیم دې په آخرت کې نو دا بخون کې مهربان دی مالک یوم الدین مالک دروازه د جزا دی یا تنابذو خاصتا عبادت کو مونږه و یا تنستعين او خاصتا امداد غواړو مونږه یا تنابذو مالک دروازه د جزا دی پدې کې د مالک یوم الدین کې اثبات د فعاد دی الله طرف ته پر ورځ قیامت دا آیاتونه وای قام کاوه وجه کړه شیطان لا ما ته شي غوي دي په دویم ځل شروع کړه اته کو چې ختمي بیا ټکو نو وي ځکه چې قرآن ختمي نو چې دوباره شروع کړي را په ټکو شي او په دې دونو شي چې دا کو دوباره شروع نو او نه لار د ګمراهانو لار د ګمراهانو الله نه منو لار د ګمراهانو نه ګمراهانو نه څوک ګورای يهود نصارا چې الله فرمایي چې لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض مجوړوي تاسو يهود نصارا ولرا اولیاء ملګری بعضو مولیا و بعض دی دیو بل ملگری دی نتاس ورسر ملگرتیا گانی مکوئی قرآن کریم من اکڑی چی دی دی ظالمانو ترا ملگرتیا چلی و نکڑی ندا سورة الفاتحہ اس دین پس سورة بقرہ چالو کی